سورة الاعلى سورة صحاف اعلانا دا یو رسم باب دی دعوه د ریب درو برابې دعوه د ریباب تزهید به د دنیا او ترغیب آخرت ته او په دې کې شپږ سوراتونه دي په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې واقع آیا نزول کې بعد تکبیر اثر بندا ستا پیدائش تیری حاضر کتاب دې کتاب وو مسله د توحید ترغیب قران ته تشهیر د ذریعہ باقی بیان کم ربط مخ کې ذوق د انسان نو دلته ذکر کوي چې دا ذوق د انسان سخت به استقبال به راځي په کتاب سره صورت کې دوه مسلې ذکر کوي دنیا متونه ذکر یو مثلا خالق دارشی الله ماخذ الذي خلق فسوا ذم ذم مثلا عالم پارشي صرف یو الله ماخذ دلی و مایا انه یعلم الجهر وما يخفى دو نعمتونه ذکر کوي په مخلوق باندې یو پاکو گنا سات ترقی شم پمانا دا سات انتم الاعلو رفستا اعلا چی بلندی ابو الاعلا موضوعی نو اعلا سمان نو سا پوری داوی جواب نشتے کلی یو طرف تو کلا بند اولا مسئلہ خالق دار شي الله الذي هغه الله خلق چې پیدا کړی دی مخلوقات فسوانو برابر کړی دی هغه الله چې پانداز کړی دی هر چا لرا چې څنګه داغه مناسب فهدان لار سم کړی دا ورته هغه الله اخرج الفراش وختلی دا نو مفریدا تنسا لا تترک نو مفریدا قران یعنی بیان د قران الا ماشاء الله ها کلا خاص درنا نزد کئ کلا خاص درته نزد کئ نو دا خو تخپل مهنت سره بیان کو استا بیان فائدہ رسول یقینا دا الله قوا دې الجهران چې خلف فزوي هغه خبره چې خلف فزوي وما يخفى هغه چې لکی او آسان بکوم تا لا لیل یسرا جنت تا آسان بکم جنت تا فند ورکړه یقینا فند ورکول ستا په قران دا فائدہ رسي فائدہ رسے الذکر خوند ورکول ستا په قران سيذكر من يخشى فنګ والی د دینه زرد چې فنګ والی د دینه هغه څوک چې یریږي د الله نن او لري وشي د دینه اشقا بدبخت هغه چې دن نکیږي لوی اورتان بیا با لا یموتو نمری پدې کې یعنی پنا بنشي او نه به سجود د عزت وی سورہ طه 74 کې ابراهیم سره کې فاطر کې یقینا کامیاب دی او څوک چې ځان پاک د شرک نه اور ابلی ذات در خپل فصل لا نموز کوي